یو مولوی شه وای ما ترجمه کوله غیر الذی تقول چې کله دا معنی مې کوله کور ولا مې دا خور مې وا غراته وی تا معنی غلطه وکړه څنګه معنی دې غلطه وکړه وی غیر الذی غیر دا هغه سنا تقول چې ویلا هغه ډلې چې ما بیا سوچ وکړ چې ورته دا زه سوې ما خیر اخ بیا ډیر کړه منو ما بیا ورته چې زاد المسیر کې دا بل هم شته خو د سیمه کا وخا ځکه صيغه د چا ده لکه د واحد مؤنث غایبی صيغه ده افلا يتدبرون القرآن ایا دیو سوچ ولنه کوي په قران کې افلا يتدبرون القران اي دې سوچ ولې نه کوي په قران کې مکه ذکر د صداقت د رسول شو نو دا به سن معلومیږي نو دلته وایي چې سوچ د قران نه کله الله په کتاب کې چا تدبر وکړه ماشاء الله ماشاء الله فتدبر القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران دا قران په تدبر کې الله علم یې خو دی افلا یتدبرون القرآن دیو سوچ ولې نه کوي په قرآن کې کوي دا قرآن د طرفه د غیر الله نه نو خامخا مندری به دیو پدې کې اختلافا کثیره ډېر اختلاف تناقض به تناقض به په معنیو کې به تناقض وي تباین به داغه په نظم کې سراج المنیر وایي مخکې ویل چې قران کې تناقض نشته ها که تناقض تا تخکاری تعرض تا تخکاری نو داستا کم علمی دا تعرض تا تخکاری نو تا اولو العلم ترجو نه دکړي تا د قران په خلکو ترجو نه دکړي ورنه کته رجو کړي وې تب په دې باندې پوښښ وې و اذا جاءهم او کله چې راشه دی او ته یو خبره د امن نه د دې په سبب نزول کې چې سړی په مطلب د آیات پوه شي یو قول دا چې نبی با کله یو سریه ولې غلام دستا فغلبت او غلبت ما به غالب شو یا بل به څو غالب کړې شو نو دی وا په دې باندې خبر کولو دا به خورولو دا خبر او صبر به نه کاو حتا یکونا تر دې چې شي نبی صلی الله علیه وسلم اول بیان کوونکې پیغمبر ته دا خبره نه پرې خو دا زر به دا خبره بیان ولا نو رب ذل جلال وی چې تاسو لک صبر وکړئ چوي خو مکنه ته لګ مچوا پیغمبر ته وګوره چې پیغمبر سوای کله کله خلک چوي کنه چوي ډېر مشکلات د دینه جوړي منګه کله کله ناسیو سترګې کټ تک الله د سپسات دی نو سره د مسلې ته پوښو کی نالته وان پړ وای مار ته پوسوي او څه غلطي وای نو یو ورځ ما یو اجي سه ته چې اجي سه و الله دې ګل ګلزار ساتنه په تاس بوج ته کم دی کا غلطه مسله دې مو خو دلا او ته مان ته پوسا التزم مسترګې شرمېږي چې خدای په دې شی باندې څنګه را دوکو مې موږ ولې ګناګارې موږ ولې تباکه تا نه تپوسه ته د څه شي نه خبري لا تبوجا و اذا جاءهم ما نه تپوسه وای نن علم وای ډیر دی علم کم ځای دی و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف او کله چې راشي دی ته یو خبره د امن نه یاد یرینا حرم کې بل تمانه چا تاسو کاونو الته په بل یو زر هغه ځان مشروع چې دا خو سره غل لکنه پاکستان دې خو پیس نه پوي الکه لکه ولا له پوي ګولای دی پوي کدا کتابونو کې دي دا مسلې نو زر باغه مشروع نو موږ یې غار کړو یو سړی غریبي پای باندې دمه واړاو بلا تحقیق خبره خورئی نو بیا مسلمانانو ته مشکلات شي او که واپس کړي وې د خبر اله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا خوندانو د پهتا منهم د دیونه اول الامر یعنی زیرای صحابه او تعالی ک صدیق اکبر ده فاروق اعظم ده سراج المنیر وای نو ویلی بوي چې دا خبره د خورول دا د خوره کوي دا خبره د خورول نه دا د مخوره وای دا دروغ دی دا رښتیا دی وای د انسان د دروغ د پاره دقه کافی ده چې څو واوري نو دا خوري یستنبتونه استنباط څه ته ویل شي ځکه استنباط د حکم تکیه د قران او د سنت نه او شیخ دروستم په دغه ځای کې لیکي د دینه په غیر منسوسی مواضعو کې تقلید کول معلومیږي او د دینه دا یو مسله معلومه شو چې هر خبره به تحقیق خورول دانه دی پکار ځکه انسان د دروغ د پاره دا کافی ده چې څواور یو غ بیانې اوس په معنا پوه شو ان شاء الله کنه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم کدی واپس کړي وې د خبرې لرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او خواندانو د پهیته منهم د دیونه لعلمه الذين نو خامخ پوښي به په دې خبره باندې هوایا هغه کسان یستنبتونه چې تحقیق کوون کې د دې خبره منهم د دې لوی صحابهونه پس باندې وا پوښي چې دا خبره وای کنه جی د خورولو قابل دن خورای کوي دا نه د قابل نومه خوروي دا رښتیا دي دا دروغ دي او بیا د دو قسمونو د سفارش بیان چې کله سفارش کله دی او که غلط سفارش دی او کو نو دا غیره پر با انډه دا غینا مستاقات د شفاعت حسنا یو پنه کوي کې سفارش کول دیم دعا د مسلمانانو د پاره دام سفارش ده نن ټول دنیا کې معاملې د شروانه سفارش کوي خلک بیا ورله تحفه راوړي او هغه ډېر په اعلی انداز سره قبلې ابو داود کې دا حدیث ته سند د حسن دی مسروق تابعی له مسروق تابعی د چا د لپاره سفارش وکړو ها کده نه کوي سفارش کې انولوی اجر ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام با کله حاجت من څوک راغې و اشفعو توجرو اے صحابه د د پارا سفارش وکي الله بتا سره ډیر اجر درکې بخاری کې دا روایت ده نو تاسو هم جواب ورکړئ به احسن منا ډیر خیسته دا غینا یا اقشان واپس کئ یقینا الله دې پاره یو شی باندې حساب کوونکې مکه د شفاعت حسنه ذکر وشو د شفاعت حسنه د پر ډیر افراد دي دام خپل سفارش دی چې ته په مسلمان سلام واچي ډېر په مزو به داخل شي که خیری ترمذی کې دا روایت ده حدیث صحیح فحیو باحسن من سلام چوي خسته دا غینا کوله هغه ته السلام علیکم نو په خیسته جواب په خیسته الفاظو جواب ورکا څنګه به ورکه وعلیکم السلام ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله اغه السلام علیکم ورحمت الله نو تزیات کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پرویت دا ابو داود کې وبرکاتہ شته دی او په هر هر جمله باندې صحیح حدیث ده لسنه کوي یعنی تر علی کورتا السلام علیکم لسنه کوي تا ته ملاو شي کور ودانی دی وی وعلیکم السلام لسنه کوي اغه ته ملاو شي تا وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دیرش نه کوي ستا نو دیرش نیکي دي د چا د کور وداني نشپیتنه کوي او ماشاءالله تحیتا من عند الله کور دي شیر او شکر نو د سلام کوي السلام علیکم تبلیغ نه راغلی الله دې ولله ډېر خیرونه ور السلام علیکم حبیبی کویا نه دا هو سمانه ده ها ها البت پکار به له دا دې چې د څه طریقه ورته وخی چې بچي کله چې هغه السلام علیکم تبه وعلیکم السلام السلام علیکم نو تورته السلام علیکم ورحمت الله کله چې هغه السلام علیکم ورحمت الله نو تورته څنګه وایا پرېږدې به نه نو ته ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا ابو داوود روایت کا ور سره ټال شنو څه شه ومغفرته ها کله چې سلام کلام وشو نبی ټیک دا اغه نرستو د مسلمانای حق ادا شو اوس د پر رواج خبرې بیا ډېرې ټیک دي او زیادت زیادت کول دا مستحب دی یعنی کې اقشان جواب ورکول څه شه دی رورا فرض واجب دی او زیادت په څه شه دی مستحب دی والمماثله مفروزه وګوره تفسیری ابن کثیر او نور علما الله لا اله الا هو چا باندې سلام پکار دی پچا نه دی پکار په دې ځای علامه لوسی روح المانی وګوره اشعار را وړ دي کسی قطاری پکې الله لا اله الا هو مخکې څه احکامات بیان شول نو دلته دا وې د قبولیت شرط بیانې چې الا بقبلی استا تعلق مع الله د الله سره دی تعلق دی او په باس بعد الموت باندې ستا ایمانی الله پاک نشته دی بل مددگار مگر د قیو الله دی خامخار جمع بکی تاسو الی یوم القیامه اورزه د قیامت ته چنشته شک پای کې او څوک د ډېر رښتینه د الله نه پوینا کې اچانه پوینا کې الله رښتینه نه ده فما لکم فی المنافقین پس دې تاسو لرا چې شوي په بارا د منافقانو کې فئاتین دوړلې والله ارکسهم الله نذکر ان کې د دیو دې په سبب دا عملونو چې دیو کړ دي د دې زنا د منافقانو څلو قسمونه ذکر کړي دلتا اول قسم ده د منافقه الله فرمایي چې تا تراشي ایمان والا نو ځان با د دیو د جنگ نه ساتي او که رضا شوه د الله نو خامخا مسلط کړي وای دیو پتا سو باندې نو چې وس پر عاجز دی وکړه کړه نو ځان به ساتي مسلط کړي وای دیو پتا سو باندې نو جنگ به کړي لستا سو سره په بيزو والا و باندې په ګړو بيزو والا و باندې 200 ګړي بيزي 2000 ګړي بيزي وګوره ابو داود په باب دیت کې پس پینو زر والا و باندې 2000 روپۍ دا خبره موطا د امام مالک هم کړي محاسن تاویل هم کړي وهو مؤمن نو دا سړی په خپل مؤمن دی نو آزاد ول د مری مؤمن دی ولی الله حق په دې کې ورکه زکه چې دا سړی مسلمان و نو آزاد ول د چا دی اورورا دیت باندې ورکه ولی باندې ورکه دا سړی دا غا چانه دی چې تاسو څه شې دی دشمنان دي کنه هغه عام د الله تر طرف نه چې الله کمی بیمارې په بنات ابن آدم باندې الله مقرر کړي چې میاش کې خامخا بیماری راځي هغه بیماری هغه د ته zarar نشي رسوله پر لپسې واره پاګه سره نه ختميږي وګوره قرطبي په دې ځای یو مسله پدې کې یاد کړئ قتل خطا کې چایا قتل خطا کې هغه مور چې په خپل ماشوم باندې واوړي هغه پلار چې په ماشوم باندې واوړي ماشوم بیا استمر شینو آیا پاګه کې قتل ا قتل خطا دا کنهشته کفاره پکشته او کنهشته ده هغه څه خلکو اشکالات جوړ کړی او خلک یې غار کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث وایي چې رفع رفع القلم عن الثلاث قلم د درونه اوچت دی یو د ماشوم نه اوچت دی بل د ودن اوچت دی بل د لیونی نه اوچت دی نو الله دا خپل ابای په دی ولې نسی په دی ابای باندې وای کفاره نشته ده د سي ظالمان شته غلام آزادې کني نو دو میاشتې پر لپسې روزه بنسي کته قلم د درونه اوچت ده وی اوچت ده خو په حق د آخرت کې نه د دنیا ولی پیغمبر خدا وای رفعان الامه الخطا والنسيان زما د امت را ختم پورته شوی دا نو چې خطا پورته شوانو په قتل خطا کې ته ولې وې چې دوه میاشتې روزي باندې سي دغه خدای کړ دا والله ته قلم اوچت کړ دې نو ته په قلم ولیک دې نو الته ته دا جواب کې چې قیامت کې به الله دا انسان نه نسی البته دنیا کې دنیا کې په دبا نه د الله دا حق دی چې دوه میاشتې روزه بنسي ولی احتیاط نکاو د قشان په به او په دادا باندې هم دا مسله ده قیامت کې به الله نه نسی خو په دې دنیا کې بروجه نسی قیامت کې الله نه نسی خو دنیا کې بروجه نسی پوه شئ کنه دروس الحرم کې 12 صفحه د امجل کې په دې باندې پورا باس کړي فتاوی اللجنه کې د عرب علماء په دې باندې پورا باس کړي دا دا راکاګیلم د عربو نه راغلې مزدورای والا مولای سیبان نه دی التا مړه خټو پارسی وای کنه الله دې ول ډېر خیرونه ورکړي نالتا فتوی اللجنا پاګې باندې باس کړه اینا تپوس شوه نو هغه باقی دا ویل دي چې په دې باندې کې فارش ته ده د رسول حرام والا په دې باندې پورا باس کړه ومن یقتل مؤمنا نو کتا سره چا معلومات وکړه د دې مسلې موافق ماشاءالله بیا په دې باندې مونږ یو رساله لیکل دا یو فتوا لیکل دا عام کته شي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم یو مسله یاد کړئ په دې کې بعض خلک وایي چې په دې لکه مثال په تور پایا ورته وای دا یو پایا ده دا بل ده وای په دې پایا کې چې څونه خلک نو په دې ټولو باندې کفاره ده دا بډایګانې دي سی وای دا هم ډېر ښه خبرې کوي دا بډایګانې باسي نه په پایا کې خو چې یو ځای کې په یو پایا کې پاوی نشته ده البت بشک دا یو خبره شته خو هر سړی اذان مفتی دی په دې کې د کور والا ته پته ده چې زما د ماشوم زما د ډډې نه لاندې شه زمانه هلاک شه کله کله الله ماشوم اسیم وجنی دی به احتیاط امر تکړه غټه تکیای خو دی ماشوم بالکل لري دی د دونه تکیا ورته خو دی چې بالکل امکان هم نشته چې دا تکیا د ټیولواله دا امکان نشته بیا الله په دی خدا ابیتا هر چا په دې معاملې کې هر سړی د خپل ځان مفتی دی اصل وجه دا سوا چې عبد الله ابن مسعود نقل کوي وجه دا غي دا سوا د شان نزول شان نزول په اعتبار باندې ایمان والو کله چې سفر کوي په لار د الله کې تحقیق کوي موای هغه چاته چې واچي پتا سو کلمه د اسلام چې تنه مؤمن زکا وخت کې السلام علیکم دا شعار د اسلامو نن خو هر څوک سلام کوي هغه وخت کې هغه چا به سلام کو چا مسلمانو تموای چې لست مؤمنات مؤمن نه ولې تاسو لټوي سامان د ژوند دنیاوی نو الله سره غنیمتونه دي ډېر دارنګ وې تاسو من قبلو په خوابه تحقیقا احسانو کو الله پتا سبحانه فتبینو وس مسلمانان یې وس په دایره د اسلام کې نو تحقیق وکوي د مؤمنانو نه غیر اولی ضرر غیر د خوندانو د عذرنا او jihad کوونکې په لار د الله کې په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې فضل الله المجاهدین ورکړ دی الله مجاهدین په خپل مالونو لګولو او په خپل نفسونو کړولو عل القائدین پناست باندې درجتن په یو درجه دا الله د لارې د مسافر یو درجه بلند او بالا ده ولی زکه چې د الله د لارې صحبت د سره نشته د امیر مرګتیا د سره نشته د اگر چې په عذر پاتې دی وکل وعد الله الحسنا هر یو سره وعده کړی الله د جنت جنت وعده ولې کړ ضروره د ناس ته خو پچا عذر باندې وفضل الله المجاهدين ورکړ دی الله مجاهد پناس تو باندې اجر عظیما په لوی اجر سره سوال دار ازي چلته مخ کې وي په یوه درجه ته دا اوچت دی او سویلا اجر عظیم و هغه چې کم ناس ته کم ناس ته چې په عذر ناس ته او دا چې کم ناس ته دا بلا عذر ناس ته درجات منو درجات په د الله تر طرفنا ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکې په خپل ځانونو قالو نو ای بملائک فيما كنتم پس کې وای تاسو پس کې وای تاسو ولې د الله د دین کار نه ده کړ قالو نو ای بدیو کنا مستضعفين جمعه کمزوري کړې شو پزماکه کې لکه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ابو سلمہ ور سره روان دی هجرت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته هجرت کوي نو دا قبیله رااله د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رشتہ دا انها رشتہ داران رالل ول ابو سلمہ تزینو د خپل ځان مالک خو زموږ بچی ته نشي بوتله کله کله یو گاونډی وا ډیر ترس براغه د غبین لسی به کور کړي وا نو زما په خله کې به وسسولا پای باندې ما زما مړې خشونو بیا به می جړه شروع کړه یو کالو سر وزد پولی لاندې زګيري کوما سلګي کوما زما د ترز بیا راغې هي را باندې ترس راغې ومالا زما او خوا او خوان دې ز سورش خدا خدای شان ته ګورغه زما ترزوی ویلاړو نو زما سرګنای سره خبره وکړه او په عمل الله رحم راوست وې سلمہ ما ته ملاو شو شپوا چې کله سلمہ ما ته ملاو شو دا ټول شپه ما د خپل شونډې ددن نه دی جدا کړی او دې دې چون کې ما شومونو مان بیگانه شوونو دې برانه جدا جدا کېده ما بزان سره جوختاو چې چربان شو شپه په اخرای شو ما خپل مور ته چې اوس بزما ویو خوا په دیو خباندې د خپل بچی سره سره شوم ورور ما پلار ویل چې د ظالمی تبه طرف د مدینه نه خې پرېر چې الله دا چې کومه ده په زناور باندې بسمه بسمه کې و مور خو مې د یاري نه طرف د مدینه امراته نه شخو ده نه میرونو راته خو ده شو دا طرف امراته نه معلوم چې مدینه په کم طرف ده وی ماته مورته یکی وازی ما وی دوی قسم په الله چې زبتا نه پریدم هغه پوره چې مدینه ته مینه رسول وی قسم په الله چې ما دسی انسان نه دی لیدره او مهار را لولي وو او مخ کې روان شو او کله چې اوځه کې به مونږ کې ناستونه د بوخ چوکړه ده او دې بلره لاړو او چې کله وا زمون هر څه پوره شو ضرورت به هم پوره شنو بیا به راغې ما وکوخ باندې ز سوارا شوم نو د بده وک مهار ونی و روان بشم مدینه منوره ته الته مسلمه چون کې بده سي حال کې تدا پاتې شوا بچي او بيبي ورده بهر ورځ راته او د مکه مکرمه باندې چې کم کنداو باندې لار راغل د دا به سارلا چې کوم خبر هغه نو دې به منډه کړه چې شاید یو مسلمانۍ کڅوک شاه سوار به د په نظر ولید نو د به منډه والے نه کله چې دی دا بوتله بوتله مدینه منوره په کنده واړوله هغه وخت کې دی لا مسلمان نو ویل زنو دا مدینه منوره ده ابو سلمہ برا پروت ده یو جسه ولیدلا دوړای ولیدلا د منډې کړې څنګه چې عادت وو چې وای کتلانو مسلمه په خبرنه و د زر په سجده باندې پریوتو الله ته او نبی علیہ السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب خوشالي وا یو خیرات کړلا خو مرګ د بل چا په لاس کې دی ربا هجرت به می سر ته ونه رسی الله و من یخرج من بیته څوک چې وته د خپل کورنا هجرت کوونکی الله او د الله رسول ته بیا راګیر کدل رمر فقد وقع اجره علی الله نو واقع ش اجر د په الله باندې چا ویل چې نه نه د خلا مدینه ته نه رسیدلې نو هجرت د مهاجر بنسمار لکېږي نو دې ځکه الله فرمایي چې څوک د خپل کور نه وته په نیت د هجرت مهاجرن ال الله هجرت کوونکی الله او د الله رسول ته بیا راګیر کدل را مرګ نو واقع شاجر د په الله